فقط و هرا فقط و هرا دا پوکا شولا وکل احابن هر یما سرمن کچا سرمن دو بها چې په خاک رای شي ورنګ ولا شي فقط و هرا دا پوکا دو جازت صلات فی پدیش من سیدا من پر سره ودا کچره کپڑا دی ونه جوړ کړه کوسه کوټ پستین دی ونه جوړ کړو و د غستله کنه من پر شکا والوضو منه او داسې نه صحیح ده کچېرې یې بېل شه دې جوړ کړو کړوتې دې نه جوړ کړه بوکا دې ورې جوړ کړه یې بده پشي شوی او داسې نه کا الا جلد الخنزير والادميه مګر سنمن د خنزير نه پاب مين نه پښه کېږي او داس نه پښه کېږي کنه والادميه وزر سرمن دې باندې دام ده کنه نه سمرېږي په دې شین مين نه د صحیح او داس نه ور نه صحیح الا جلد الخنزير والادميه مگر سرمن د خنزير و د انسان و د بني دم نه دا دوای مستثنا کړل کنه خو خنزير یې مخ ذکر کړو ادمي وسه ذکر کړو حالانکه کنه ادمي انسان هغه مشرف ته مکرم ده چې مشای چې عزتمن وي هغه وال ذکر کړي او چې کوم شي خاصیس وي کنه هغه ورسې ذکر کړي دوی ته انسان هغه مکرم ده او خنزیر کنه هغه به عزت د وسپک ته آیا وال ذکر کړلو زنا علمون وی چې دا دي کا دا زوی زوی د سپکات ته ای توهین زوی دا کنه چې خنزیر سره من کنه هغه نه پوکیږي پاشل مين نه د صحیح کنه دا د بی عزت زوی دا و دې کنه توهین زوی دا به توهین په زوی شي کنه چې څوک بی عزت یې کنه وال ذکر کړ په چار دي کنه اپ چار د چا وال ذکر شي نه دا جواب صحیح ده چې خنزیر ځکه مخشوات کې توهین زوی ده د بیزتۍ زوی ده که نه ځکه اول ذکر شوه جوابونه ډېر شوي دي که نه خو یو جواب داسې موافق نه ده اره جواب دغه ده چې الا جلد الخنزیر والآدمیه دا د توهورانه استثنا ده چې هر یې ما سره من چې ورنګول شي به پوکه ده مګر د خنزیر سره من و انسان سره من هغه نه ده پوکه ځکه چې انسان سره من پوکه دو کنه نه ته هورا نه کړ دا استثناء نه صحیح کړي دا اسناد د اجازه صلات نه ودی ولوزو نه دی کنه دو کنه اجازه صلات فی ولوزو چې مس په سره و دا او داس نه و دا مگر سرمند خنزیر نه او سرمند بنی دام نه چې په دېګه شکل مين نه درو اذن او داس نه درو نه د خنزیر ولا ول د انسان ولا خنزیر ولا ځکه چې کو کېږي نه مردوړه دو کنه الا جلد الخنزير والادميه مگر سرمن د خنزير نه پاګه شمی نه دراو قوي رنگویا او کا پخای کا او کا یبه له جوړ کو کنه او داس نه وسی او سرمن د انسان پاګه شمی نه دراو او داس نه نه ځکه چې دا شی به عزتیر سی کنه دا مبتزله ګرځي انسان هو ډیر مکرم ده هغه سرمن به کنه پخوي وینه بلیش نه جوړوي لکه ولي اسلام ا دغه سرمنه که چې په خای کې وی رنګ وې کنه دغه په کدو کنه کا کپڑے په طریقه دې استعمالولا کوټی نه پسنه ونه جوړ کنه و غنده جنماد ونه جوړ کمیس په باندې کا یې به لټه جوړ کنه یې په شړ دا د سینه ورنه کا د ټوله سرمنه پوکې دي او د سپی ولا کنه سپی سرمنه په هاکړه و دې رنګ ولا دا پوکدو کمیس په شکه کنه او کا یې به نه استعمالوي کنه دا ټول جایز دي کیما طریقه د لول چې دوه شکنا په تکبیر سره لول په تکبیر سره نیو لول شو کنه به ته به تاویل شي مردوړه به تاویل شي اکه وزام یې شو اکه هم شو کنه او کدا څه حیوان و چې غش نه شو خوړې کنه مې تتا وا خپل مړ شو ده اې دغه سرمن پرنګولې سره نه پوکېږي امام ملک صاحب فرمایي امیر دا حدیث په دبن حجت ته چې نبی اسلم چې ایو ما احابن دبها فقط طهره معنی و چې نه به پیدا نه وخلې او دا خو پیدا ده چې کیو غندې یا د یې بیل شوه نه جوړوي یا به سلام نه جوړوي او نو ته معنی به درولې وکنه امام مالک رحمه دا دلیل ده چې مې تفسیر سره من کنه په بهادر نه پکېږي ولې معنی درولې ده میر وی کجنا دا د پوس حدیث سره معارض نه ده سره مقابل نه ده کنه لانه اسم لغیر المذبوح دوته احاب ټکر وغلا ده کلام په دې بحث نه بعد ده که چې هغه ورنګوله شوه په ښه شوله ولې به ما نه نده ویل که نه دا دې که ټکه چې رولد احاب ټکړه احاب یې مصر منې ته ویل شي لأنه اسم لغیر المدبور احاب نوم ده که نه د نه رنګولي سره منې نه دا حدیث که نه په دې پر سایل اوس نشي نیولا او دا د پوست سره مقابل نه ده دا په خپل ځای باندې برقرار ده په دې باندې میړه کوي چې سلمن چې سه پر په حال وي او وی د مرزوړې سره من کنه دا مرزوړه ده وحجتنا للشفيره ملا و دا پوت حدیث کنه حجت ته په مشفی صاحب بندا فی جلد القلب په باره د سرمند سپیشه امام شفیع صاحب فرمایي چې لکه څنګه چې حدیث مستثنا ده خنزیر مستثنا ده دا رنګ سپای سپی سرمنه مستثنا ده کنه چې هغه پرنګول سره نه پوکیږي هغه وتله ده اې ته دا خزي خلص ورغله د الفاظ ورغلي دي وليس الكلب نجس العين او نه د سپای نجس العين سپای خو نجس العين نه کته خنزیر ونه کنه هغه میر مستثنا کی نه د سپای نجس العين عين مراد د ذات نجس العين دا معنی چې ټول ذات یې کنه ټول اجزا یې مردول وي حتی کې هغه اجزا چې کنه هغه اجزا چې د نر میتته نه کنه حقوق دي هغه د سمر دور دي سپای دا سنه ده وليس قلب نجس العين سپای کنه هغه ذات نه مردور چې ټول اجزا مردور شي الا ترى تنوير په بشوي الا ترى انه ينتفع به حراسه واستيادا تنوغره چې پیدا او خسل شي د سپینا په طریقه د سو کې د رئیس سره واستيادا په طریقه د شکور کله سره به ان جس عین کنه په اس طریقه باندې پیدا او خسر جایز نه وی کنه دا به شاید غنوي خلص کړي دا رنګ یو کنه جایز پیدا او خسر په سره یاد تشکور نه شکوري پیدا په باندې شکوري نه کې شکور په باندې نو څه کنه دا شکونه کنه خرڅوي یې کنه خوري دا جایز ده شریعت خلص کړه دا کچې نه جس عین به د استیاد لکه پیدا به نه شو خسر نه الا تر انه ينتفي بخلاص من سيادنا تنوغل چې دنه پیدا او خطر جهاد ته کوم څه کې دورې نه او جهاد ته شکور نه سپای کا چیرې توند وکنه درو پر خدو مردړوي ده په یې به دې شو کنه وته ته درو پر خدو یې به درته لیکره مرګوړي دي څنګه ثم ما يمنه النتن والفساد فواد باون ما يمنه النتن والفساد فواد باون هر هغه چار چې بدبوی منې کوي او فساد ورستوره منې کوي به دا رنګول دي سربن باندې داسې علاج وکړي که نه چې هغه بدبوی ختم شي او که نه ورستې شي نه فسادې شي نه که نه بعد د رنګول دي سرمن چې تام شي دا ورنګېدله دا په خادو بیا پوکادو که نه جنې ما دې ولا جوړ کړو پستین دې ولا جوړ کړو کنه کړوتې دې ولا جوړ کړه دې غړې لې خدي جوړ کړو دې لې جوړ کنه استعمال وای یا کو کدو ثم ما يمنه نتن الفساد هر غ شای چې بد بوی منه کوي او فساد خکر منه کوي اې دې ګ سرمنه دې بد بوی نه درمي او دا کنه خرو پیژ نه ورسکې نه بدا دې کوم دې باغ دا دارنګول دي دا په ملک کې بدا کېږي کنه یې سه مولګه درکوي که نه هغه څه چې سمندر وي که نه مولګه په باندې سلیم مولګه په وچه وي په سمندر شي که چې کوم ګډوله ده یې بدو که نه مولګه یې بو نه وبوسي او نه راونه کروه مولګه سخته ده که نه بس هغه یې بچه ونه لوړه شي که نه هغه بي خو دې یې بدري مي هغه یې بچه ونه ووځي هغه چې ونه ووځي که نه سمن خپل لا کنه تک رڼا پوت شي کنه صفا پوت شي دا پوکا شو نه دا کله سپیسر منوي کده بل نه وسره مې کنه په مول کده ورنګ ولا څه دې غزې پټې کړي دي که نه په دا باندې ځنه حق نه ميندي یا دا مودي دا موې ولا بیټه په دې باندې موږي که نه نه را مختلفې دوایي دي که نه هغه باندې وچوي بیا سرمن نه رکنه بیا نه درېمي او دا غوینه او دا زوا دا نه ووځي که نه فساد نه قبلوي یا که نه په خورې بندا کې دي که چې خورې په نه وموږي په موږي که نه په دې سره باندې که نه وچه شي سرمن یا که نه سخت غرموي او اور ده غرمته دې وچه ولا که نه ځکه چې مقصود چې منع د نتن د فساد د اپ د سره خطر لري خامخا مولګا یا کنه د غزې پټیخي یا کنه د مواد نه وي تزوري فلا معنی د اشتراط غیره بنشت واجه د شرط کولې د بشری پر چې نه سکنه سمح اعلی د تو کنه په سمر کړی وي مولګا د پسمال وي کنه وته به په کبل دغه ضرورت نشته و د کوم سواجه نشته ثم ما يطهر جده بدباه يطهر بالزكاه ځکه چې د زکات او د ذبحه دا تاثیر کو ا تاثیر د رنګولې په ازاله او په لرې کولې دیږي رطوبات نه جسا سره په دې سرمن شي کچې کیم تم دوله ده کنه هغه په دې ذبحه سره په دې لولې سره کنه اتم دوله ونوځي وینه هو په دې راګې شو کنه دا راګیره چې وینه پاشه به یوږي کنه دا د حیوان کنه چې مري دا راګیره په چاو شي هغه وینه ونوځي کنه او وینه په غېښه نوځي هغه سره د سرمن لګولې دو ا سرمنه د وینه ویل جذب کو کنه او ته چې کنه پته ویر مونږ لور کو کنه هغه وینه راونه شو کنه وینه بهر لوړه امر دوړه وینه کنه بنده را کنه سرمن پوکو دو بلکې هغه شاپو کا شولا ا په کولی سره خروق نه زم چې بیا خورا کنه خرول بنو شي کنه او مر دوړه هم دو کنه المید سره کا وكذلك يطلب لحمه ودارن كان ويجي غير شيء اكو كيري وهو الصحيح دا خبره صحیح ده اشاره د اختلاف ته کنه زنه حتی چې دا غیش نه پکې خو سرمنی پوکا ده هله مې ترجیح وکړه چې نه دارې وته خبره صحیح ده کنه چې غیش نه پوکا ده سپای دې په تکبیر لول کو او یو سره غیش دې په پټکی پر وتړل کنه او می دې سره کو می سره کا کنه می سره جایز ده خو صحیح ده ده کنه چې غیش نه پوکې دې په لول سره فتوا پدې ده کنه سرمنی پوکا ده او غیش نه پوکې دې لا حیات فی ما نشته کنه ژوند او حیات نشته په دې وستول شي او په داړي کې شي ولهذا لا يتعلم بقطعهما تنیر په شوی اې دې وجه خو چې نه درځي په کنه په کټ کول سره وستول پر کوا کنه هغه ځای به صحیح کېږي نه چې موږ وستول کټ کېږي کنه چې سکوي نه وستول خپل کټ کوا پر کوا یې درنګ اډی کی کټ کوا کنه کټ کول باندې کنه نه درځي دا دې علامات وکړه چې حیات نشته پکې کنه دا شعور خو د حیات دی وجه چې پکې مو کنه حیات وي بیا پاګه شعور اوی کنه هغه به په درد باندې پیږي او چې حیات نه پښې کنه بیا په درد باندې نه پیږي کدا سول می په زیر شعارې دي کنه چې اډی کو هډیر خوږي دي لوس څا چې موت شي کنه سمره دار کو خدای دې کا موت شو ده کنه سرنګ کنه اډی کنه درد دي کنه په موتول سره دا ځکه درد دې کنه چې په دې اډی کې پرې کنه غیشه پرې شاخ دوم و ر ا ج ي ن و د پلي پر کنه وير دي پر شاختي ا خو شي کنه تيك پر غندلي د هيشه و کنه په د هيشه حيات تا او په د رګي او په د پلي شو حيات تا په د وزه شو حيات تا هغه مريضون کنه چې دا کیم کینسر مريضون دي کا چا سره وکنه هيشه کنه کینسر شي وي کنه او د پلي نه لوسنه کنه د هيشه تعالی شي ډېر مين دی ولا کنه دا دي کار جواب شي کنه هغه دي کا به بهر ده کنه نو شي نه خپل داسې ډاکټرون کټ کوي کنه هغه نه خوږي چې هغه شبنه تعالی وي کنه وختنی زخمی نه دا وځه که خوري کنه چې غیشه دو پرې کنه او رګینه پرې ګډلې دي پرې پرې ګډلې دي کنه هغه درد دي نه چې په دې شي حیات نشته فلا يحلهم الموت به ته کنه مرګ نه ورګړي دي ځکه چې موت حیات څه کنه هغه تقبل د عدم د ملکه ولا حیات کنه موت پکې نه ته ورسې کړي په چا شو حیات وی کنه ا دې ملکه هو چې کبل وی کنه مثل نه دغه دیو تاسو شو ولا چې د دیو لړین دا کنه دا عدم البصر دا ذکر وی چې پر شي کوم د بصر ولا کنه ملکان شته ا دې ولا کنه خو بینشته په شي بډین نه شوی ته ولا کنه نه میتتا یا جوز د میتته به وته وی چې حیات وای په شي پر شي حیات نشته ا دې موت او زوال حیات مرګ یې که زوال د حیات ته چې په چا چې حیات وي او حیات نه زیر شي بیا ته موت ته ولر شي غشي ته کنه مې ته تاوي ته بیا په دې اړي کې شي په دې کنه وشتونه شي په دې شي کنه حیات نو نه دا کنه مې ته تا نه دي مران دي مړ شوی ته ودا نه دا کنه اجزا دې مې ته نه دي کنه په دې شي کنه ا م ر غ ل ا كسانه پشي جري كي كان حياته پشي كان حياته ختم سميتتاش ولا وشر انسان وعظم طائر د عدم انتفاع سره نجاست نه راځم چې یو شي نه پیدا نشي غسل ابي به مردود وي کنه بلکې د عدم انتفاع د پر نه رواجه کېدل شي کنه کرامت وجه دو زنا شاید د نجاست له وجه نه عدم المنتفع به وي او زنا د کرامت له وجه نه عدم المنتفع به وي کنه انسان عدم المنتفع به ده د کرامت له وجه نه د آزاد له وجه نه عدم الانتفاع ور به د ورکوله د انتفاع د بیل کرامت د آزاد وجه نه ده فلا يدل على نجاحتي دا په مردولي باندې دلالت نه کوي چې مردور دي وشتور پوک دي اډي کې پوک دي دارنګه د پلې پوک دي پلې او قانوي پوک دي د شکر پوک دي کنه په دې ټولو کې حیات نشته کنه غوښینه امردوره دا ټول پوک دي کنه په دې کې حیات نشته Thank you.